ثم نقول للذین بیا به وایو کسان ته شرکو چې شرک کړی دی عین شرکای عین شرکا کوم الذین څه شول مددګاران ساسو چې زما سره هم شریکان کړیو الذین کسان کنتم تزعمون چې تاسو ګمان کوو په هغې باندې چې دا سپاره شیان دي موږ به د الله تعالی نه بچ کوي کنتم تزعمون یا زعم لفظ اکثر په باطل وینا او با په باطل عقیده کې ذکر کی ستاسو عقیده باطله وه ستاسو وینا باطله وه نو تاسو دا ګمان کوئ چې دا د الله تعالی شریکان دي ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی بانه لدیو فتنه په معنا ده بانی سره ده پدې ځکه الا ان قالوا مگر وای بدیو والله قسم په الله تعالی باندې ربنا چې زمونږ رب دې ما كنا مشرکین نو مونږ شرک اونکي مونږ شرک اونکي نو د دې یو معنی دا ده والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله تعالی باندې مونږ شرک نه کړي دیو به د شرک نه انکار وکي نو دغه کې وای الله تعالی سورې یاسین کې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون دیو با انکارو کې به خله باندې الله تعالی پر خله باندې مهر وای الله به لاسونو ته یې ته خبرې وکا خپې به گواهی وکي نو والله ربنا ما كنا مشرکین یعنی د شرک نه و انکارو کې په خله باندې خلې کې نه بیا په لاسونه او خپې په گواهی وکي لاسونه به خبرې وکي دویم معنا باندې ځان پوهه کوي والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله تعالی باندې مونږ خو شرک نه کړی بلکې مونږ خو شرک نه کړی بلکې دا خو وسیله د بزرګانو وه او مونږ د هغې سره محبت ساته زمونږ خیال دا و چې په دنیا کې بادشاه ته څوک ورځي نو مخې ته وسیلې لټوي که نه چې بادشاه ته خو څوک ډایرک نشي تللی خو ته به کرنل میجر او بیا داسې به پسې ځې ځې وزیر ته به بیا ته ځې به نو الله تعالی ته مونږ دا وسیلې کتلې وې چې الله تعالی د د حق د پلانکی په حق باندې مونږ او بخاره پلانکی په حق باندې مونږ دا وکا او مونږ بابا ته ویل چې ته الله ته وای چې مونږ لزوی راکی دا خبره مونږ دا کول نو والله ربنا ما كنا مشرکین ګوره مسله د رب روان ده ښه رب تربیت کوون کړي نو والله ربنا ما كنا مشرکین یا الله مونږ خو شرک نه کړی مونږ خو قانون جوړ کړی د ملک د پاره او عینم جوړ کړی مونږ خو ملک د پاره عین جوړ کړی وو مونږ چې د خلک په صحیح طریقه باندې وچلی انظر وګوره کیف کذب والا انفسهم څرنګه دروغ ویل دی په خپل ځانونو باندې وزل عنهم ما كانوا يفترون او ورک بشیر دیونه هغه څه چې دیو جوړاول ورک بشیر دیونه هغه څه چې دیو جوړاول دې دې کې انظر کیف یفترون علی الله علی کذبوا علی انفسهم څرنګه دیو درو جوړل په خپل ځانونو باندې د دین مراد سره وزل عنهم او زل دې کې په معنا د نسیان سره دی کله زلال لازی په معنا د نسیان سره زل الماء په لبنی نو الته کې معنا ودانه کوي چې او به گمراه شولې په په پيو کې او به گمراه شولې په هر دې کې زلال په معنا د گمراهی سره معنا کوي الته کې وسوي ان تذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هغه ځکه مې ته ویلو زلال کله راځي په معنا د خطای سره نو که یو خطا شي هیر شي د وینا نو هغه بل به تور یادای نو دې دې کې وزل عنهم ما كانوا يبترون زلال په معنا د ور کېدل سره ده ورک بشیر دیونه هغه څه چې یو کوم دروغ جوړ کړیو هغه به ته ورک شي په دې زمانہ کې اقتدار والا د اقتدار د پاره د حاصلولو د پاره د شریعت نه بل طرف ته اوړي کنه او بیا د غیر پاره سه باندې جوړي مونږ د شریعت راولو څه شي کم نه راولي و مونږ به شریعت راولو په او یو کارو کې د نر را نه وسته دا څه زمره غټ دی دا څه چې په گاډي کې نه راځي دا څه په ټریلر روانه ده د اسلام آباد نه چې مونږ بدلوي شریعت راولو دویم قول هم پسرین داره زول لدیجه کې په معنا د غایب کېدل سره ده و زل عنهم ما کان یبترون او رک بشیر دیونه ما کان یبترون نو یو ګوره معنا می دا وکړه و زل عنهم ما کان یبترون رک بشیر دیونه هغه دروغ کیسې چې دیو جوړ کړې وي د پاره د اثبات د شرک و زل عنهم ما کان یبترون ورکی بشیر دیونه دغه جمهوریانو پارلمان والونه هغه دروغ کیسې چې دیو کړې وي چې موږ د ملک حفاظت کوو دا هر څه بیا ورک شي دویم معنا ذل په معنا د غایب کیدلو سره ده او ما کان یفترون نو مراد هغه چې دی عبادت کوي سوا د الله تعالی نه او دا غیر لپاره دلایل جوړ کړي او ذل او غائب بشي عنهم د دیونه ما کان یفترون هغه چې دی د الله تعالی سره شریک کړي او د الله تعالی نه علاوه د بل چا عبادت کو هغه ته ورک شي دیونه او لاړ بشي تی ختم بشي دی ومنهم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبهم مکنه ان یفقهوا وفي اذانهم وقرا په دې آیات کې الله تعالی زورونه ذکر کوي چې کم خلق د الله تعالی د کتاب نه هغه ته غوږ نګدي او یا یو تګدی خو لیکي نه په هغه باندې بیا عمل نه کوي ومنهم من یستمع الیک او بعضی را دغه خلکو نه د مشرکانو نه هغه دي چې غوږ دي تا ته په هغه باندې پوهېږي نه ولی ځکه وجعلنا دا جمله علت دی رما کول لپاره بعض خلکو دغه مقدر د لپاره علت دی ومنهم من یستمع الیک بعض د خلکو نه هغه دی چې تا ته غوږ دی خو لیکن په دې باندې پویږي نه ځکه جعلنا علی قلوبهم مکینتن پیدا کړی دی مونږ دی په جعلنا په معنا ده د کې خلق نه پیدا کول او پیدا کړی دی مونږ ردی په زړونو باندې اکینتن پر دی ایب قهوه د پوی درې قرآنی کریم نه په قرآن باندې دانه پویږي وفي اذانهم وقرا او د دې په وګونو کې درنواله ده و ای یراو کل آیت لا یؤمنو بها او کوي نه دیو هر قسم نخه د توحید د الله تعالی لا یؤمنو بها نو دیو ایمان نه راوړي پاغي باندې پاغي باندې یقین نه کوي دیو ایمان پې نه راوړي و فی اذانهم وقرا د ډیرو خلکو غوګونه د قران نه درانه دي کنه دي و یاره دا درس وکړ د مونږه څنګه واو خو ته دا وایا کتاله چا ویډیو ګان راوړلې گیمونه لراوړل او وس په دې روزه کې وړیر خلک داسي تاسو ته وی لډو ته وی چکاو ته وی خلک کرکټ دا قصې به خلک کوي په غي باندې نستړی کیږي او نه چرته په خوب باندې ستړی شو کستړی کیږي او پی اذان هم وقره په غوګونو کې بوج دی دا ورېدل د قرآنی کریم نه غانی بجانی په غوګونو کې چې دغه کې دی مایکونه کې دی هغه واکمن یو ته وای هغه ته کینی بیا سلور غنټې 15 غنټې بیا ویډیو ګوره غانی بجانی اوره اگر باندې نه بوج کیږي نه خو دا د سی چې مخکې یو حدیث مونږ ویلو چې شیطان په غوګونو کې میتیا دی وکي نو هغه کې بیا قران دند نه ورځي او په حدیث کې راغلی دی هغه په صحیح حدیث کې راغلی دی تاسو به چې دا څنګه خبره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کم یو انسان چې تر د سحر پورې پروتي مونږ ته قضا شي او مونږ یې نه کړي نو شیطان بال شیطان او پی وزنه شیطان دغه په غوګونو کې میتیا دی وکي نو بیا مور او پلار تم کنځلې کوي بیا غوسه کیږي هم او خپل وړو او ماشومان تم بیا خیرې کوي کنځلې کوي او بیا به قران چې په شیطان ول په غوږ کې میتیاز یو کینو بیا به قران واوري وجعلنا على قلوبهم مكنه بزلون باندې پردي دي په زلون باندې پردي دي سمانه ده د جمهوریت سره مینه محبت شته او د ګانو بجانو سره مینه محبت شته د بل گیمونو سره د هر څه سره مینه محبت شته د الله تعالی کتاب سره نشته نو الله تعالی به پردې راوستي دي او په نور صورتونو کې ته ویل شوی دی ختم الله علی قلوبهم الله تعالی په زړونو باندې مهرونه لګول دي ای یفقهون دا الله تعالی په کتاب باندې نه پوي او فی اذانی مقرا او په غوګون د دیو کې بوجوال بوج دې درنواله دي و ای یرو کل آیتین او کوینی دیو کل آیتین هر قسم نخا په توحید د الله تعالی باندې لا یؤمنو بها نو دی ایمان نه راوړي پاغي باندې حتی اذا جاءوک تر دې پورې چې نږدې راشي دیو تا ته حتی اذا جاءوک یجادلون کان دی جګړه کوي ستا سره مطلب د تیم یقول الذين كفروا وای کافران ان هذا الا اساطير الاولين نری دا قران کریم مگر دا اساطير الاولين دا قصې د زړو خلکو در پخوانو خلکو قصې دي یو جا حتی اذا جاءو کر دې سمانه ده دې ټول آیات خلاصو مقصد داره ډیر خلک چې د الله تعالی کتاب سره دښمنی ده نو کله چې تر الله تعالی کتاب بیانې نبی صلی الله علیه وسلم به کتاب بیانو لری بکین استل غوګ به وته کې کې خو ده د زد او د عنایت د وجنه لری نږدې بنه راته لری چې ریډو ته لوډ سپیکر ته غوږ کې خو ده نو پروپاګاندا یې رپسې خورې کړلې چیر دا مولوی صاحب خدا خبره کوي الکه دا چیر دا درس وانه اوري ګوره دا د مکی مشرکانو دا کار کړی او مخکی نن سبا چې څوک دا کار کوي د حق پرستو خلاف کوي زه خپل ځان خبره نه کوم هر څوک چې حق پرستی علما کرام د الله تعالی دین بیانوي او په هغې پسې چا پروپیګنډې وکړلې الله تعالی به دا تباه کړي نو دې ځای کې الله تعالی دا وایي د لرې نه به یې غوږ کېښوده کله به چې خبرې واورېدلې لږ به رانږدې شو هلکه دا ما پسې نه دی لګیا ریکارډینګ ته هم وکا وکزا ریکارډینګ کوا چې ستړی شي په خمونګ هم کو دلته کې صحیح ده هر څه نه ریکارډینګ وکا چې کم دی پکاري چې مونږ درته درولې ګوروره ټول مونږ ریکارډ کړی دي صحیح ده ان شاء الله خبر او په دلیل کم ځای کې خطا شوی یو نو دا غي چې څوک هم اصلاح کوي بالکل او سره مونږ مشکل نه لري خو لیکن اسو پروپاګاندا کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ولری ناسو نو ریکارډینګ به وکا غوګ به ته خو د زده او د عنایت د وجنه چیرې د خپل ما پسې لګیا دی را نږدې به شو را نږدې به شو د نبی اسلام خوا ته ورغی یجادلونه کنون جګړه به شروع کړله د نبی اسلام سره یجادلونه کا مجادله د خلی باس مباحثه دغه سی مناظره کول دا به شروع کړله نو یقول الذين اکبر وای کافران ان هذا الا اساطير الاولين اسا اساطير الاولين نه دا نه دا قران کریم مگر دا دروغ کسی د پخوانو دي اساطير الاولين اساطير جمع د اسطورتون ده لیکل شوی خبره ته وای دلته کې چې مراد د پخوانو خلکو کیسې دي د قران کریم په باره کې دغه ویل اوس منکرینو دغه خیال دی کنه دی وای دا د 1415 کال مخکینه زوړ نظام دی صحیح ده د الله کتاب دی منوي خو لیکن دا غزور نظام دی اوس د جدید دور دی د زمانه سره نوې قوانین جوړول پکار دي ملک په دې اندلاس نه لاړ شي اوس چې سود د سود لا چې دغه دا نه جایز کې په قانون کې بیا د ملک په څنګه چلو مونږ په دې طریقه باندې بس دا باندې دي اساطیر الاولین دا د جدید دور قانون نه دی در دې کې در دې زمانی قانون نه دی در مخ کې زمانی قانون دی دې ته د قوی کنه دې ته وای د قیانوسی نظام دې ته وای د دهشتګردۍ نظام دې ته وای د په دې تر شدت پسې نظام وای شدت پسندی دې ته وای هغه وخت کې جدا اعتراض په دې وخت کې جدا اعتراض دی ټول د هر زمانی کاپیران خو یو خبره نه کوي خو لک تغییر او تبديل پکې خامخا کوي وهم ينهون وهم ينهون عنه وينأون عنه وإي يهلكون الا انفسهم وما يشعرون په دې کې مزورنه ده او عتب دې په ما قول باندې دو معنی دي ځان په دوه معنی پوي کوي اوله معنی وهم ينهون عنه وهم ينهون او دا دغه مکی مشرکان نور خلق منکې د قران کریم نه وین وین او نه عنه او په خپل ته هم لری لری کیږي ین او نه نای نای لری ته وای نای ته نای ځکه چې دا د الله د رحمت نه لري ځکه ګری خری کنه نو دا نای دی کنه نای دی نای د الله د رحمت نه لري دی ګیری چې دی وخراولې د د د نبی علیہ السلام مخې له وسنګ ته ور دي چا ګیره خراولې او دا محمد رسول الله کې خطاب محمد رسول الله باندې ته خو ایمان راوړی دی کنه قیامت کې زمونږ دا یقین دی زمونږ دا عقیده ده د نبی علیہ السلام سره ملاویږو نو نبی علیہ السلام ګیره د سی ولا کرستا چې ده او بیا دغه د ګیری دا وختره واخلی او نالی ته وغورځي پلیت زیته وغورځي پلیت زیته او زیات خلک چې دی ویس ډیران ته اکثر دغه نایی ویس نایی دی کنه نایی وته وینو نایی دی ځکه نایی دی د الله تعالی د رحمت نه لري دی نو وهم ينهون عنه او دا خلک د مکی مشرکان نور خلق منع کوي د الله تعالی کتاب نه او د الله تعالی پیغمبر نه وین او نه عنه په خپل تیم لري لري کیږي په خپل تیم لري لري کیږي ډیر خلق د الله تعالی کتاب درس په خپلم نه اوري نو نور مسلمانان چې اوري نو هغه تیم منع کوي وی دا ریډوانه د خلکو نه بازی اغستی دی وای دا ما وری وای دا چلی دم دم بی دینه کی دم گمراه کی وهم ينهون عنه یو کس راغلی پاکستان نه نو کې مسله نغی بیا دا ویل خلکو ته زما په باره کې وی چې دا وی تاسو د بی دینه کړی وی دار دا خبرې کوي تاسو بیا دا خبرې کوي چې دا جهاد دی دا هجرت دی دا دا دی دا وی تاسو د گمراه کړی گمراه کول به وته ویل او هم ينهون عنه او د مکیره مشرکان خلق منکې د الله تعالی د دین نه او د الله تعالی کتاب نه وین او نه عنه او په خپل تیم لري لري کیږي په ډډه باندې په خپل هم نه اوري او چې بلې اوري نو یې سکار ځان لګ جوړ کړی سړی په کور کې هټول ورځ دا غږیدل دي مونږ د خوب نه ویستلو مونږ د چیرې روزه یو طرف ته تا دا ګړز ګړز شروع کړی دی د طبیعت د سینمونه وای دا چیرې بيدینه کیږي په دې باندې دویم معنی وهم ينهون عنه او د وهم ینهونه او دغه د مکی مشرکانو کې داسې خلک شته چې منکې خلق د تکلیف ور کولو د نبی صلی الله علیه وسلم نه وین او نه عنه په خپل لری لری کیږي لکه ابو طالبه وهم ينهون عنه خلق یې منع کول د نبی صلی الله علیه وسلم نه تکلیف ور کول نه وې دته و تکلیف نه ور کوي وین او نه عنه په خپل نه منله دغه غیرت پکې وو په ابو طالب کې وې دا زما وراره دی چې چا ته څه ویلله نو دا ته څوک ته څه ویلی نشي ویلی ته څوک څه نشي او دا غیر پر هغه اشعار چې هم مفسرین دې کې لیکلي دي والله والله لا یسلو الیک بجمعهم زماری په الله تعالی باندې قسمی کړه ټول مشرکان راجم شي نو تا ته هیڅ قسم تکلیف ونه رسي تر دې پورې زه په خاور کې دفن کړل شمه تا زه په خاور کې د پن کړل شم څوک ورته پورته ونه ګوري یو نوک پرې څوک ځای نه کی کله چې وفات کېده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا په دې غوږ کې مې دا کلمه وایه زه بل سپاره شو کوم قیامت کې ډیر خدمت دراله کړی دی وی اوس به وی خلک وای اخیری وخت مې دی وی خلک به دا وای چې د اور نه د جهنم د اور نه ویریده او د خپل وراره خبره ومنله نو به چا قلا شرانه بس څوک دته په زما په زندګۍ دته چا څه نه دی ویلي خو نو پختار پختار النار علی العار په شرم باندې اور د جهنم غوړه که او لړ د الله تعالی پیغمبر وایه د ټولو نه به کم عذاب په قیامت کې په جهنم کې د ابو طالبي او د هغې پیزار به د اوري یغلی منهم یغلی منهما دماغه دغه دماغ به دغه نه خټکی دا ټول نه کم عذاب په قیامت کې دغه ده پیزار به د اور د جهنم یو دماغ به ردینه خټکی وهم ينهون عنه نور خلق منع کوي د تکلیف ور کولونه د دې پیغمبر ته وین او نه عنه ځان تی لري لري کوي و ای یهلکون الا انفسهم نه هلاکي مگر دی خپل ځانونه او ما شرون او دیونه پويږي څوک چې د الله تعالی د کتاب نه منه شو ځان دی تباکه ځان دی غرق خو ته خو بزان معنی پويږي نه کنه چې تا دا څه کار شروع کړل چې ته چې مسلمان ته دا وې چې دا درس ما وره په کور کې خپل زنانه خپل خور لور ته وې چې دا درس ما وره تا بي دینه کوي گمراه کوي دي ځان دې تبا کا ځان دې غرق کا خو په ځان باندې پويږي نه په ځان باندې پويږي نه د دې د دې خبرو پته ورته بیا ولګي د الله تعالی پیغمبر وای کنه کله یو انسان د خلینو خبره راوباسي او دا په هیڅ پروا نه کوي خو الله تعالی په جهنم کې وغورځي 70 خریپن او یا کاله خکته پر جهنم کې الله تعالی ورټیل وهي روان به دغه وی خبرې په وجه باندې دا یو خبره چې تکې نو دا رسې کم مګنه په حق پرستو پسې چا خبرې کړې دي الله تبا کړې دي الله تعالی بری تبا کی الله تعالی بری غر کی او بیا مونږ خلکو ته دا ویلې دي چې مونږ مظلومان یو په دې باندې ځان پوهه کوي او خبره بار بار کو عاجز یو علم را سره کم دی عمل کم دی خو لیکنه د الله تبارک تعالی د رضا لپاره هم دا کار شروع کړی دی بیکاره وي نیمګړتیا وکي کمی وکي خو د هغې د اصلاح طریقه جدا ده او د د شرمولو طریقه جدا ده او دغه سي د د پروپاګاندا د خبرې جدا دی بیا نو و ما و یهلکون الا انفسهم ما یشعرون په ځان باندې پویږي نه ځان دې تباک ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ولو ترى وس دا دا ذکر کوي تخویف اخروی خا قران نه چې د مخ کې حال تیر شو په خپلم د الله تعالی کتاب نه اوري نور خلک تیم منه کې نو اوس په حال وګوره ولو ترى اذ قفوا على النار او کوي نه ته هغه وخت کله چې دی او درول شي على النار على النار على په اور باندې د دې کې على په معنا د عند سره دی علا کی اشاره ده چې او درول د دیو قریب دی اورته بالکل نږدې دی ګویا کې داسې دی لکه د اور په د اور د پاسه چې دا ولاړ دی او کې پو او درولې شي دی علن ناری د اور په خوا کې په قالو نو دی بوای یا لیتنا های افسوس دی های ارمان دی نو رد دو چې واپس کړل شو مونږ دنیا ته ولا نکذب بیاات ربنا او نو دروژن کړی مونږه آیاتونه در خپل ونکون من المؤمنین او مونږ وې د ایماندارونه مونږه کا شرمان دی کله چې د قیامت په غړ باندې ودرول شي نو لاندې جهنم ته به وګوري چې دغه حالت دی او تاسو ته ما ویلیو په صحیح حدیث کې راغلی دی په پل سرات د سرات یعنی د جهنم د پاسه یو پل دی کله چې حساب کتاب وشي په هغې باندې به خلک ور روان شي د الله تعالی پیغمبر وایي بعضې خلک به کل برقي په شان د په شان د برېښما په شان د برېښنا باندې به ورتیر شي او بعضې خلک به کر ریحي په شان د هوا باندې پې ورتیر شي او بعض خلک به ورتیر شي کپ تویری په شان د مرغۍ باندې دسې تیز به ورشي او بعض خلک به د تیز منډې په شکل باندې ورشي او بعض خلک به داسې چې په مخدوش ناجن و روان بی او اکالیب لفظ راغلی په حدیثو کې په دغه پوری سرات باندې کونډې لګېدلې دي کونډې لګېدلې دي کونډې خلک به نسی او ښکته جهنم ته به ګذاري هغه د الله تعالی مامور دی هغه کونډې نو یو انسان براونی سی مخدوش ناجن زخمی وکی خو لیکن خلاص بشی دی خلاص بشی دی او په خپاړو په خړپوس باندې او په تولان باندې چره دا بل الله سوهی را غورځيږي بو پاسی برا غورځيږي بو پاسی کونډه به نسی خو خلاص بشي دومره اعمال به تور تیار وي په دغه پل باندې ورته و پیوم نشي خو دغه رڼا چې ده حاصلیږي نو هغه هغه سره قران کریم رڼا ده او الله په قران کې دغه ویلي دي کنه سم مؤمنان مسلمانان به مخ ته رواني دغه سره به غټ لایټونه رڼاګانی به یو سره د الله تعالی د دین رڼا به رضان سره وړي نو دا شاته خلک چې کم پاتې کیږي د الله تعالی د دین خلاف یې کړی دی نو دا به ته وایي چې مونږ له رڼا کوي نقط بسم نورکم ادرېږئ مونږ له لږه رڼا راکوي قیلر جی وراکم پلتمیسو نوره هغه به توی دا موږ ځان سره د دنیا نه راوړی دا دا دلته نه ملاویږي په دې ملک کې دا په دې عالم کې نه ملاویږي دا د دنیا نه موږ ځان سره راوړی دا لکه چا سره یو شی د بیټری له سره یا یو اصلي موبایل له سره خه ته توی چیرې دا ما دراک کنه او یا تی مار څه شی راک ته توی دا دلته نه ملاویږي دا خو مار بل ځای نه راوړی دا خو موږ د دنیا نه راوړی نو بیا به ارمان وکي یا لیتنا های افسوس دې مونږ دره نورد دو چې مونږ واپس کړلې شورې دنیا ته ولا نو کز یو به آیات ربنا او دروغجن نه وګڼلې مونږه آیاتونه در رب ونکونا من المؤمنین او وې مونږه د منون کو د الله تعالی د کتاب نه الله منلې ده الله پیغمبر منلې بل بدا لهم بلکې ښکارا بشری ته ما کانو یخفون من قبل هغه خبره چې دی پټ کړی او مخکې ردینه ما کانو یخفون من قبل مراد درینه سره یو قول له مفسرینو دا چې مراد درینه ما بدا لهم ښکاره بشي دیو ته ما کانو یخفون هغه چې پټ پټوله دیو من قول مخکې دینه معنی دار چې ښکاره بشي دیو ته هغه شرک چې دیو پټاو مخکې ویل والله ربنا ما كنا مشرکین مخکې دغه شو کنه نو وبدا لهم هغه تر ښکاره شي په سباندې الیوم نختم علی فاهم وتکلمون ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون اندامونه به گواهیو کې د دیو غ شرک برخ کاره شي و بدالهم ما كانوا يخفون من قبل هغه به تر ښکار شي من قبل مخکې پټ ک نه والله ربنا ما كنا مشرکین هغه به تم راښکار شي دویم قول لم بصرین داره و بدالهم خکاره شو دیو ته و بدالهم خکاره بشي دغه تابعدارانو د دې مشرکانو ته ما کانو یخپون من قبل هغه هغه خبرې به راخ کاره شي د مشرکانو د مشرانو باغیانو د خپلو کشرانو پټې کړې وي هغه دوکي به ورته راښکاره شي و بدا لهم راښکاره به شي دغه پوجانو پولیسو ایسای ته ماکان له ماکان یخپونه من قبل چې د مخکې پټې کړې په دنیا کې کمه حق خبرې پټې کړې وي دا هوتوی د ملک حفاظت دی لکه تاسو ډېر لپاره جنگیږي او دغه مليانو ته وای ک تاسو تحریک طالبان پاکستان باغیان دي او ک تاسو دغه شی نو تاسو شهیدان پیرنګیان شهیدان نو الله تعالی به دغه خبره راخ کاره کی بدله هم دی ته دا راخ کاره شي ما کانو یخپونه چې کم د دیو مشران راهکاره بشي دغه تابعدارانو پولیسو پوجانو ته ما کانو یخپونه من قبل هغه خبرې چې د دیو مشرانو باغیانو چې د الله تعالی باغیانو او دیو خبرې پټې کړې وي هغه څو بیا راهکاره شي درې معنی دا ده او بدلهم ما کانو یخپونه من قبل راهکاره بشي دیو ته غذاب چې مخکې دې پټو جهنم خو سپټ دی کنه جهنم پټ دی پټه خدا به ترخکاره شي وی بیني او جهنم به د محشر نه چاپیر شي او یا زره واګي بوته لګېدلې او یا زره واګي او یا زره زنجیرونه په صحیح حدیث کې راغلي یو واګي او بیا او یا زره ملایکو نیولې او دا براولي جهنم براولي دغه حالت رایات کوي مسلمانانو او بیا چیرې ځان سره فیصله وکړي چې مونږ په کم طرف باندې روان ولو ردو لعادو د خو مخکې دا ویلی وکنه چې نرد ولا نکذب آیات ربنا چې مونږ دنیا ته واپس شو علی تنه نو الله تعالی وی ولو ردو کدی واپس کړل شي دنیا تعالی عادو لمانه عنه نو خامخا دیو به وګرځي او به کیغه څه چې دیو ته من کړل شي دی دا الله وی دا عام خلک په پښتو کې جدسي او دغه خبر ذکر کین وی دا سپیله کوي دا نه سميږي د سپیله کوي چې لس کاله کې دي سمې کې بیا دغه کې بیا غکږي الله وی کدا دنیا ته خدا نشیتللې خو کدا دنیا ته لاړل هم دا بیا هم دغه کار کوي لکه دا سې چې کړی او دا وقالو دا جمله علت دی دا انهم لکاذبون د پاره دیو دروغجن ولی دی ځکه وقالو دی وای ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دی دا ژوند د دنیا مګر دا زمونږ ژوند د دنیا ان هي نه دی دغه دا څه چې مونږ کو ان هي دا هي زمیر راجره حیات معروفه ته نه دی دغه ژوند زمونږه چې دا مونږ یې تیرو الا حیاتنا دنیا مگر دا خو زمونږ ژوند د دنیا نږدې ژوند دی و ما نحنو بمبعوثین دې سمانه ده او نه مونږ دوباره پورته کړل شوی بس کده هم دغه دنیا ده بل پکې له هم څه شته ده تاسو وایئ چې قران واره یو قبر دی قیامت دی لکه وای هم دغه شی دی نو مونږ ته بل څه نه ښکاری خو دغه دی دا څنګه چې مونږ کوو خپل دنیا خیسه کول غواړي او ډیر خلک پکې بی دینه خلک دسی وای وی قبر سره بیا ګورو سړیا وسوي د دنیا وکړه د آخرت سره به بیا ګورو یوس دنیا وکړه نو الله وی دغه مشرکانو کافرو دا خبره کړې وکنه سړیا خو دا ژوند دی کنه نو دې د پاره څه وکړه و ما نه نو ما وسین او نه مونږ دوباره راپورته کړل شوی ولو ترى اذ وقفوا على ربهم او کتوینی حالت دیو کله چې ودرول شي دی کله چې پیش بکړل شي خپل رب ته قال نو الله تعالی بو توي علی سهاده بالحق اوس دا جون حق دی کنه دی الله تعالی وی ګوره په دې ځان ښه پوهه که ما ته به ودرولی شي او بیا ورته دا وویلی شي چې دا ژوند اوس حق دی که نه دی نو قالو دی وای بلا های ولې نه وربنا قسم دې زمونږ په رب باندې دا خو بالکل حق دی دا ژوند قال الله تعالی به توی په ذوق العذاب نو اوس وڅه کې عذاب بما کنتم تکبرون په سبب درې چې تاسو کوبر کاو وس چې عذاب ته ټینګ شې وس تاسو ما پینشتره وس به غرقېږئ وس به تباکېږئ وس ټینګ شې سزا ته تاسو ته ما پیغمبران نه لیګلیو او دغه سي تاسو ته تا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی کتابونه بیان کړیو نو تاسو دغه خبره نه ومنلې نو وس چې دغه سزا ته ټینګ شي فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون نو پسو سکه عذاب په سبب د هغه تاسو کوبر کاو تاسو بيدینی کوله انکارم کاو د قیامت نه نو الیس هذا بالحق دا خبره مخه ترازی مؤمنان مسلمانان دی باید دغه قبر او قیامت د پاره تیاری وکي الله تبارک تعالی دې مونږ تاسو ټول ماپ کی الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو قبر او قیامت خیسته کی الله تعالی دې زمونږ نو تاسو ناراضي شي یا الله مونږ کې دا کم کتاب وایستا الله تبارک تعالی د دې کتاب د وینا په وجه باندې زمونږ ګناهونه معاف کړه الله الله تبارک تعالی ډیر مؤمنان مسلمانان بلاسونه پورته کړی الله تبارک تعالی زمونږ ګناهونه معاف کړه الله زمونږ ناراضي شه الله کله چې زمونږ ناراضي شي بیا مونږ ناراضه کیږي الله زمونږ ناراضي شه الله ستاسو خپل کتاب ویل زمونږ د زمونږ د ګناهونو کفاره وګرځاوه الله تعالی د خپل رضا سبب وګرځاوه الله تعالی پر روژه خلیو الله ستاد یرین د پښمنی نه تر دې وخت پورې څنګه دی خوړلې الله تبارک تعالی زموږ نه قبول کا الله تعالی ستا پیغمبر ویل دي چې الله به بدله ورکي الله تعالی پر روژه چې تا د کم بدلی لوس کړی دی الله تبارک تعالی هغه په مونږ دراکه الله تعالی زموږ نه قبول کا الله تعالی په کومه طریقه باندې چې تا ته قبلېږي الله تبارک تعالی هغه طریقه زموږ نصیب کا الله تعالی هغه طریقه زموږ نصیب کا الله تبارک تعالی ته خپل کتاب علم زمونږ په زړونو کې راوله الله تعالی د دې کتاب رڼاګانې برکتونه د دې خیرونه الله تعالی مونږ ته په دنیا کې مو محروم کوه الله تعالی زمونږ سینې زمونږ ذهنونه زمونږ اولاد زمونږ بیبیانې الله تعالی زمونږ کورونه د مسلمانانو معاشره د مسلمانانو جماعتونه الله تعالی د دینه د دې خیرونه ته الله تعالی مو به خیره کوه الله تعالی دغه برکتونه او خیرونه د مسلمانانو په کورونو کې د مسلمانانو په ذهنونو په زړونو کې الله تعالی راول الله تعالی زمونږ ټوله زندگی د خپل کتاب د قانون مطابق جوړ کړه الله تبارک تعالی زموږ اعمال قبول کړه الله تعالی زموږ اعمال قبول کړه الله تعالی زموږ په اوریدونکو کې الله ډیر داسې اوریدونکي دي چې الله تعالی دعاګانو درخواست یې کړی دی الله ما له دعا چلم نه راځي الله تعالی زه خپله ډېر ګناهګار یم الله تعالی ستا په در کې ملاس پورته کړی دي الله تبارک تعالی ډیر پکې کونډې دي الله ډیر یتیمان دي الله ډیر مظلومان ډیر عاجزان به ورته ناسي ډیر سپینګري به ورته ناسي الله تبارک تعالی د هغې په وجه باندې زموږ دعاګانې قبول کړه الله تعالی چې چا څومره شرعي حاجتونه دي خصوصا زموږ په اورېدونکو کې الله تعالی د هغې شرعي حاجتونه پوره کړه الله تبارک تعالی کوم مؤمنان مسلمانان چې زموږ سره په دې نشریاتو کې مرسته کوي نو الله تبارک تعالی ته د خپل رضا سبب وګرځاوه الله تعالی ته راضي شه الله تعالی دغه صدقې د تیر شو ګناهونو کفاره وګرځاوه الله تعالی تیر شو ګناهونو کفاره وګرځاوه الله تبارک تعالی د دغه چې د الله په کتاب باندې خپکیږي الله تعالی زموږ سره مینه محبت دی الله تعالی ستاسو د دین د نشریاتو سره مینه محبت دی الله تعالی په غیبه باندې خرچه کوي الله تبارک تعالی دغه عوض او د هغې بدله وله په دنیا او په آخرت کې ورکه الله تبارک تعالی د دې بدله وله په دنیا او په آخرت کې ورکه الله تبارک تعالی په مال او په اولاد کې برکت واچوه الله تعالی په مال او په اولاد کې برکت واچوه الله تبارک تعالی ډیر مؤمنان مسلمانان د دې رابطې کوي چې زمون په کورونو کې بې اتفاقیان دي او یا چې څوک بېلمازه دي یا د الله تعالی د دین نه خلاف دي الله تبارک تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د هغې ذهنونه او د هغې دماغ او زړونه یې الله تعالی خپل دین طرف ته راواړوه الله تعالی نکاح نه که الله تبارک تعالی په خپل دین باندې پوهه که الله تعالی د خپل دین سره یې مونه محبت پیدا که الله تبارک تعالی چې څومره شهیدان دي الله درجات یې بلند که الله تعالی قیدیان دي زر تر زره آزاد که الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو خپلو خپلوانو زړونه په هغې باندې خوشحاله که الله تعالی زر تر زره آزاد که الله تعالی زر تر زره آزاد که الله چې چا نور څومره مشکلات دي الله ستا سره د دې ټولو مشکلاتو حل شته دی الله تعالی د د ټولو نعمتونو خزانه د ټولو خیرونو برکتونو خزانه ستا سره دي الله تعالی دغه خیرونو برکتونو په موږ باندې تقسیم کړه الله زموږ راضي شه الله زموږ راضي شه الله ستاسو کتاب دا ویل الله زموږ د استادانو د پاره زموږ د مور او پلار د پاره زموږ د خپل خپلوانو د پاره او د ټول امت مسلمه د پاره صدقه جاریه وګرځاو الله تبارک تعالی زموږ د نشریاتونه الله پر عالم اسلام کې ته الله تعالی اسلامي پیزا ته خوراک الله تعالی الله تبارک تعالی د دې علم نه څوک مو محرم کوه الله تبارک تعالی په مسلمانانو باندې زمونږ د اواز خو ولګوه الله تبارک تعالی مونږ خو نه پویګو الله تعالی ستا خبرې کو الله تعالی په مسلمانانو باندې د اواز خو خو ولګوه الله تبارک تعالی د دې مؤمنانو مسلمانانو سره زمونږ مینه محبت دی د خپل اوریدونکو سره مینه محبت دی الله تعالی د هغې په زړونو کې زموږ مینه محبت پیدا کړه الله تعالی د خپل کتاب سره مینه محبت پیدا کړه الله د خپل دین سره مینه محبت پیدا کړه الله تبارک تعالی زموږ ځانونه زموږ بدنونه زمونږ روحونه الله تعالی زمونږ مالونه او زمونږ ټول اولاد الله تعالی په خپل دین باندې ولګوه الله تعالی د خپل رضا لپاره مصرف کړه الله زمونږ راضي شه الله زمونږ راضي شه الله زمونږ سره د عفو او د عافیت معامله وکړه الله زمونږ نه من راضه کیږه الله زمونږ نه من راضه کیږه الله چې موږ څومره ګناهونه کړی دي که قصدن هم کړی دي که په خدای باندې هم کړی دي الله تعالی په پټ هم کړی دي په ښکار هم کړی دي الله تعالی ته به زموږ نه خپوي الله تعالی موږ ډیر مختورن یو ته الله دا غینه رته نن توبه وباسو الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله بیا به داسې نه کوي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله بیا به داسې نه کوي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو اوریدونکو ګناهونه معاف کړي الله زموږ ناراضي شه الله زموږ ناراضي شه الله زموږ قبر قیامت ښایسته کړه الله موږ ته حساب حساب کتاب را تاسان کا الله زمونږه تله د نیکو اعمالو د میزان تله الله تعالی غ درنه کا الله زمونږ راضی شه الله زمونږ جنت الفردوس نصیب کا الله د پیغمبرانو شهیدانو صالحینو د د صدیقینو مرګرتیا زم په قیامت کې نصیب کا صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین